الله الرحمن الرحيم كتاب الصلاة دا مسائل و احکام دي دل منزه د مخ شو یو کنه کتاب الطهارت وو الموضوع د پر چې کیم شرطی نوی اګه ذکر وو دا د سه د غسل د جنابات ولا حیز نفاس اګه اسباب موجبات اغالا یبو او دارنګ کنه تیمم د انجاس او د حقی پر تی کنه ازاله طریقې ایسه مشروط بیان دا چې کیم مقصود دا کنه کتاب الصلات دا کتاب دا او مسائل دی احکام دی دل منظور المنظور دی پرا وقت دا غا سبب آده شرط آده و ظرف آده و سلفه کشمیویلی دی اول دی وقتی بیان کو ځکه چې سبب مقدم می په مسبب نه اول سببی د نه بعد بیا مسبب پیدا کیږي باب المواقیت باب د بیان دی وخت پیښه دا باب د په بیان دی وخت شي مواقع جمع د میکات ته میکات کنه هغه زمونه ته ویل شي چې هغه یوې چارې د پره ټکلې وي هغه زمونه او هغه وخت چې د یوې چارې د پره یو کور د پره ټکلا وي کنه چې په دا وخت به د پلونکې چار کېږي لکه می سزا والا ګنټا دو چې په دا شی به د هدیه سبق وي کنه دغه میکات ته هدیه شو او یا هغه مکان هغه ځای چې یوې چارې د پره مقرر وي کنه چې دا چار به په دې ځای شي کېږي لکه دې کنه احرام دې پر امریکاتي نه دي ځای نه دي چې د حج دې پر عمره دې پر به احرام دې ځنه تړي په دانه به نه ترېږي اته میکات ته وي باب البواکیت باب د بیان دې اګه ټیمې شي چې پاتې مې شي د مدینه راو کېږي اول وقت الفجر اذا طلع الفجر الثاني اول وقت الفجر ا سبونه شریکیږي د سبول مزټیم کړه اول دغه وشي ځکه چې په دې ورځ شي اول اول میز ا د سبول میز ده ادم علیه السلام اول اول د سبول میز کړه و چې کله اسمانونه روغلو کنه دنیا ته اول سبول میز یو کړلو اول وقت الفجر ای فجر نه مراد ده کنه هغه صلات فجر اول وقت د الموضوع د سبو ای سبو د الموضوع کنه اول وقت کیم نه شریکېږي اذا تلل فجر ثانی چې کله روخېږي کنه هغه دویام سبو اذا تل الفجر الثاني چې کله روخېږي چوده مثل چوده وي چې کله چوده روخېږي کنه بعد سبو المنځ کنه دا اول وخت د دې نه سبو المنځ راوښو اول وقت الفجر اول وقت سبو المنځ اذا تل الفجر الثاني هغه وخت چې کله روخېږي کنه فجر الثاني هغه چوده روخېږي وهو او دا فجر سنی چاته رشي وول معترض فی الافق عرضن پلاوی تولن نا پویدولی نا او فوق د اسمون کې نری ته ویل شي داس چې میدون ته وځي سهره ته وځي بدیا او ریا وطن کسې کنه به د اسمون ټیټه لري چې د اسمون د دې کار ټیټ شوه ده او چیر د دې کې د مزکه سره لګوله ده کنه الان کې لګوله نه وي کنه دې ته چې ویل شي کنه د اسمون بیا د امر چګ لیدل شي لکه چې په ول شي چګ دې ته لیدل شو کنه و د اسمونه ګول ده و د مزکا ګول ده که نه اګټ شي به هم خداسې که نه ارټیټ لیدل شي ویانه چې کسې په دا کیم زیبه چې تو نظر کنه ختم شو چې دا چې کو د اسمون کنه ټیټ شو دا مزکه سره لګوله ده اې دې ګته افق وتی وی کنه دا د اسمون کې نه راشوله فول بیا د معترض فل فوق دا غس پین ولا دا چې په لنر وی کې په کنر د اسمون شي لار طرف ته لار طرف ته چې ودرېږي و تو ته کنه دا کیمه تو افق ته هو ورمسګه هو کنه چې چو د شي په د هر جز یې په د هر سکند دغه سره کو چې یا ورمسګه نو ختلې به د اخر وښو پنځه منټ چې نه تر شي په دې سره کدو چې ما لم ته چې ورمسګه نو ختلې کنه د اخر وښو نه ده د دوه دې به کنه یو تقدیر ولګی چې اخر وخت کو بیلما و اخر وخت کو بیلما لم ته لشکې وند مقصد اګنا چې ورمسګه نو ختلې ا ورمسه کې خطو کنه لش کې ونه معمولی ونه کنه مخته ځکه چې ورمسه کې ترخېږي به نه خو ټیم ختم شو کنه چې په سه به نه ورمسه کې پس روانه وي کنه دا یې اخري وخت ده اول وخت چې چو درخېږي و اخري وخت چې کله ورمسه کې نه رخېږي کنه دا یې اخري وخت ده دا غوال و د اخر وخت دا به سمره وي دوی سمره به کنه په ګړۍ په ګنټې به سمره وي ا دې کې سکنه یو خاص معیار نشته او سکنه خاص تم ټیبل لدا چې دا به غنټه وخت وي کنه چې ودې لګور مستګرا چې غنټه وخت پنځه په واده یو نیمه غنټه ده کنه دا د علاقې و د موسم په اعتبار باندې کنه کمی شي یا زیاتې شي یا پدنه شي به کنه پدنه علاقې شي به د چو د ورمسته کې پر ټیم کمی او پدنه شي ویږي وی کنه او پدنه موسم شي به کنه زر کې کنه ورمسته اپ کړي په چو دا پسه او پدنه شي کنه اپ ویږي ونه وی له حدیث امامت جبريل عليه السلام په دې حدیث تر وی کنه چې دا سره مری مو چې اول وخت دا دا او اخر وخت دا دا له حدیث امامت جبريل عليه السلام دی وجه د حدیث امامت جبريل عليه السلام نه چې کله دا کنه مدینه پیراش کنه فارشل نبی سم معراج ته لړو به چې کله رولو بیا جبرائیل اس کنه علاقه کو تر ولټلو تعلیم دکړه پره نبی سم تکنه دغه مدینه و د وختي را بر وشای دوه ورځې له مدینه وته وکړه کنه جبرئیل امین خانه کعبه شه دای به ته مخته شو نبی سم به کنه هغه پس ویلو پس مقتدی به و انو امر اسلم اده بی ربین امت کو نبی سم تا فیها پس ابول مدشه فیر یوم الاول فوال ورشه خینا تلا هل فجر او چکرا چو درو خطا او ته ونه ورځي کچ میز روشالو د سبول میز بالکل د چو در خطو کې سره به ته مخته شو کنه او سبول میز به ته وګړلو او ته ولې په وړو شي په دوی باندې باندې په خیر شي ودل داس مزګار شي داس مشوم شي مستان شي کنه ثم قال في اخر حديث اذن بعد بجبرميو ته په خیر د حدیث شي چې ما بین هذین الوقتین وقت لك ولامتك ما بین هذین الوقتین په میون دې دغه دوی وخت شي چې دا ته ولیدلو کنه او ته ونه ورځ وخت ولیدلو چې چود سره بالکل ودرېدل کنه دوی مر دا ولې دوی چې ورمس ګندره حتی لا چې ودرې ده کنه اې دې په میور شي دا وخت نه کا ده ته دې پر ټیم ده چې سبول مس په دې میور شي کا ولې امت کا وته امت پر دا وخت کنه په دې میور سبول مس کا یو څه دا پیدا کړی چې جبرائیل امین خو فرشتہ ده په فرشته باندې خپل منزینه نه دی پرځ او په نبی سم هلمیس پرز و جبل امین چې د اماماتو تکلو وې ته درېدو د به ناپل وي نبی سم به پرز وي به دا خو مفترض په کوم متنفل په سبو درې دوه کنه ا فرض کوین کې په پلې کوین په څه خو کل مين نه پښې کېږي کنه اګه نه جواب سو کا ده کنه چې یو ریا الله په کنه به سم تر ولښلو د حجب لمین چې دا تعلیم ورک کنه او دا ټیمین ورو شاه د مزینه وته وکا په د بوندا دا غل مس بیا فارش شو اقتدار مفترض شپ کنه په مفترض پسه دا مسله ولا مری مشله هغه فرشتہ دو انسان نه ده نبی سم کنه انسان ده او غوشي نه وعدو او غوشي چې دی وې نو په ولا په سلمیز پسې کېږي کنه امیر من لا پریونه ته صحیح کړي او د پرین میز کنه هغه میز صحیح کړي کنه کپیرای ته ملو شو کنه میز په سبو درې دی کنه به منی په صحیح کړي ها او بل اصل دا غبر دی کنه چې دا خو د میون وخت نه وته وشل چې په د میو شکنه دا غټیم دا د اول خیر په تخلو لګی دا هغه نه جواب دا چې دا وارو دا خیر کنه پاته دا کنه عملی ولګی دا چې په دال مینه وته کړه دا کنه خو خپل پته وای چې دا والیا ټیم دا ولا خیریا ټیم دا کنه او دا میوزیک په کول سره به ته وشرو ما بین هذا الوقتین وقت لك په میو دې دغه دواره وخت شي دا وخت ته دې پر ولې امت ته ته امت ته پر ولا معتبر بالفجر الكاذب ولا معتبر مصدر ميدا ولا اعتبار بالفجر الكاذب ونفس اعتبار چې کله کونی ته ورسې بیا پیرانه لګېږي بیا ها کونی یې کنه بیا ډېرېږي بیا شمال وازن کنه بیا روانه شي دونه مخه ا دې کې لیکي تا چې په دا تولن باندې شوی کنه زم بسر خان او تر شي زم بسر خان سر خان له وته ورشي دی له لیکا لکې له لکې وند کنه دا ته په ویډیو وند وی کنه اوس پینولا پوس په سار شي په کونی شي سپینولا نه وی کنه ا له ولا کې پوس پینه وی کنه چې لون نه وی د مر سپینه فجر کاذه باوت وی فجر اول اوت وی فجر اول زنب سرخان اوت ولا شي دته اعتبار نشته لقول يا اسلام لا يغرنكم اذان بلال ولا الفجر المستطيل نبي صلى الله عليه وسلم بدوا اذن كدل سبب په تراب باندې یو به د سبو نه مخته کړو آی اذان به بلال صاحب کو کنه دا به د پرشمی و د چودل موضوع پر ادا اذان وکنه ا پټ سمي دي پر به په دې باندې به کنه ولې خلاص فکرې نه وي نه کنه نو ګووا نه فکر وی کنه په دا ځان به چې وشو به خلک وشو کنه چې چا به رښنی ولې به پټ سمي ته چک شول کنه تو سه دکانو کو اذان دی بلال صاحب ا دې 14 نه وی چې بلال صاحب اذان کو ا دې پټ سمي دي پر ده ولل فجر مستطيل او تو سه دکانو کو کا پوجدې ول سبو وانما الفجر المستطيل في الفوقم اذا دارت حلو چې کنه ورمسګه څنګه شي هغه زیل شي هغه کنه کاژا شي د سار نه ځان کلا شي امیست وطن شي په پاکستان شي کنه ورمسګه د چا په سار باندې کنه بالکل لاندې سي چې بالکل په سار باندې مې تیرېږي هغه ملکینا چې بالکل د نیو کنه د مزکه په میوز پروت دی کنه د مزکه کنه ګردای ټپکای ده ا ټ پ ک ي ملي دي کنه کورې په دې باندې یو اړیکه فرض کړی دوه کنه بالکل په دې سره د ګډه باندې کنه ګرده پر بدله دوه کنه فلکیات ارزیات ولا بالکل په میو دی ولی کا کنه هر بدله کوي چې خط استوا وتوي خط استوا نیمه مزکه دولې شو خط استوا کنه دغه شمالي علاقه دو او نیمه کنه مزکه دلې پته شو دا جنوبي علاقه دو ملکینا بچیا بودی دې طرف ته دوی د خط استوا دې طرف ته فاو طرف ته ملکینا نشته کنه خیره بوده پرتا دو یو استرالیا دو کنه دې طرف ته نه ټول ملکینا دې طرف ته د خط استوا کنه شمالي په طرف باندې دا کنه په دې لیکه به چې کیم پرته دي کیم ملکینا کیم به صحیح په دې لیکه باندې روغلی دي کنه بیا په دې کول شي دا څه ورې دشتا چې ورمسګه یې خلکې په سار باندې تیرېږي کنه لکه څنګه مقام اعظم شارف دا بالکل په دې لیکه میوس پرې تکنه یا داسې چې پر سې کنه بنگلاديش او شای کنه چې په دې لیکه باندې تقریبا تقریبا دا کنه پاکستان پاکستان شه ملتان شارا ډېر نږدې دې لیکه تا کنه ځکه دا ګرمي زیاته وي کنه په دېګه جون جولای شي په دې ملک باندې په دې کله مکه شهر باندې کسا یا کنه ا دې کې پسیت سه چې کیم کنه لارا سه بار سه کیم ملکینا دی کنه بیا په دې جون شه کنه هورمسه گاچه ته دې په سار باندې رسی بالکل و د شې سیره نه وي په دا ورځ باندې کنه په دا وخت وي چې سار نه کنه بس په سار درو لا چې سار نه وګړي دا بس نه مو پښین شو کنه مفین را وشو او د میرا خو ټول دلی ټول کنه دغه ملکینا کیر شینا دلی دي نو ورمسه کې میسو په سار باندې نه ترې خو ډېر کنه ډېر دولې نه لوړه دو کنه ورمسه کې میسو دولې په تشویده کا سردی جوړه شوې دو کنه په وړي شي ویش کې نږدې شي ورمو سره کنه په دې کې اثر ووري دې مخه اگر می جوړ شي و اول وخت مشوین اذا دارت شمس چې کله ورمو سره د سار نه سمونه شي کنه که په سار مې نرسي یا کنه تقریبا سار ته مې نږدې کېږي کنه کنه اې دې چې څنګه نشي بعد به کنه مشوین راوښو لأمامة جبريل السلام في اليوم الأول حين نزلت الشمس سوا فی زوال سوا د سیر دی نه چې په وخت زوال شوی زوال دلته مراد استوا چې ورمسه کا په سار باندې برابر دو هغه استوا باندې د زوال اطلاق شو د مجازن په اعتبار دی ما یقول الیه سره پسې کنه یې خو به نه به زوال شریکېږي کنه ا م ا ف ه ي ن ب ت م ش ي ج ك ن ا ورمسه كلا فسار بنروشي هر وخت چې دا کنه هغه به اشتیا نه ډیره وي چیرته مړی دو چیرته ونه دو کنه چیرې به بار ته تپویږي وي کنه دا ومه څنګه پورې ورې چګیږي هغه چیرې دا ار ختمېږي کنه په دې ار باندې چګیږي چیرې پورې ورې لنډېږي لنډېږي لنډېږي کنه چې کله یو لاس ویلاس نیمه بجې وي یا تقریبا چې دوه لاس بجې وي کنه به به دا چیرې بار طرف نه بالکل ختم شي کنه بار طرف نه به دغه شی چیرې کنه ختم شي او دا چې په کونی پر بلش کې مونږ سیرا جوړه شي کنه چې په دانه به نرم نه کامیږي کنه دا سیرا ورمسه غي بالکل په سار ولې دو کنه اې دې کې ته وی فای او زوال ا زوال و سیرا زوال خو نه شو استوا دو فای په استوا و تر کنه فای په استوا دو چې ورمسه په سار ولې دو کنه و دا اصلي سیرا و دې شي او فای او زوال په اعتبار دې کنه ما یې اول سره وی چې اس بي و دې کور بي کنه چې دا بیا کنه زوال به جوړ شي دا راځي او زوال په دې بنا شو کې چې کله غرمه سره په دې سار وګلی نو په دې سیره باندې نقشه وکړه چې دې دې رسې شي سیره وا غرمه سره به سپو دی بار طرف ته کنه وې دې کې آد دا لاس دو یا سکنه دی ول دا یا دا ولا دو دې سیره به لار مخ را ونه شي غرمه سره ته بار شو دای کنه ته آد شو لار مخ به دا سیره ډېرې ډېرې کنه دا سپې درې می درې می استوا فی ازواله خو علاوه د سیر د استوانه فی امن اصلی سیرا سوا د سیر د استوانه وقال يرون وی چې نه مشپشین وخت وته دا اخری دا اذا سوار ذلو مثله چې وګړي کله سیرا د هر شي یوګینا دیږي شي یوګینا نه یوګینا د دې په لمبو دې د مشپشین وخت لان ده او د مسه پرې کې مشپشین اپ وجدې بنده کنه وهواره واتن عن ابي حنيفه رحمه الله و د صاحبین ولا کول یو روایت امام حنیفه صاحب نه هغه وکنه یو کول دا څه چې ای دغه کنه مسپشین اخري وخت چې سیره یوګین ته ورسېدی د ټول ائمه څه کنه د ټول ائمه د مذهب ده امام شفیع صاحب دغه وی کنه امام احمد حمد صاحب دغه وی می صاحبین دغه وی کنه یو امام صاحب کې چې نام پیرو کې چې سیره دوګین شي مذهب دغه ده وفای او زوال هو يفعل الذي يكون للاشياء وقت زواله فيو زوال جاتا رشي دا اغا سيرا دو چه وي دا شايده پر په وقت استوا شي اتا فيو زوال بيتو لشي لهما صاحبين سدل الله چه آخري وقت اغا دا چه سيرا دا هر شي يدين شي لهما امامة جبريل السلام صاحبين دليل امامة جبريل السلام دا في اليوم الاول فاولو شي للعصر مزدگار ده پر في هذا الوقت فدي واشي ځکه چې دا مخته ده بیا بل ورسې ده که نه بیا عمل څخه شوی ولا بحن قول اسلام ابرد بزوره فان شده الحر من فيح جهنم ابرد بزوره چې ته یو سفر شې نبی سم سره وکړه سبا کرانه سره ووي قد بلال صاحب کړ اذنته چې ګدو چې ځاځان کنه نبی سم ته وکړه چې کلش کرور شه بیا کنه شه سټیم تیر شو وخت شو کنه بیا ځنه اراده وه او ډېر کله سخته ګرمي جوړه شي د شدت الحر د کنه ګرمۍ د هغه تیزي او د سختي دا د جوش د جهنم نه د سوري د جهنم نه ده په دا واشه کنه تو څنګه غلمین ما کې ستانش کې کنه وشي معنی کې ستا امام سبحانه چې واشد الخلی فی دیارهم فی هذا الوقت واه سخته ګرمي فی دیارهم د عربې په ملک کې په دې ټیم شوی چې دا تیر د هاشي یو ګین شي د هر شي که چې سیره کړی یو مثل ورسې دی بیا سخته ګرمي که نه ټول دا مشاهداتو د تجربه چې سخته ګرمي په دې ټیم شوي که نه او مالي نبي سي مالي کوي چې په دا ټیم ما کېسته که نه سردی ته وبسیسته سردی ته وبسه په دا ټیم ما کېسته ایسا کنه اثار متعارف شول امامات جبرائیل نه هم مالي مېږي چې په دا وخت کې د مدګار نشو ده که نه او نبی سم کنه په دا ټیم شي کنه مستبه کرام باندې کوي چې لین ما کې ستانه شي کنه مشمان کې ستانه و اذا تعارض الاثار هر کچه حدیث تعارض رغلو بلا یې کله وخت به شک نه تر شي وخت په شک سره مشپشین و یقیني مشپشین و مشپشین دا یکره په یقین سره مشپشین دا مشپشین دا مشپشین دا کنه اس هغه امامت جبرئیل وی کچ مزګار ده او دا بل حدیثو کې چې نه غاسي مشپشین دا کنه دا غا ټیم د کنه د مزګار ټیم کنه دا غا په شخص پر وته کنه په شخص کنه دا غا ټیم امر نو وځي کنه نه تر دې کنه وخت بیا کنه په شخص سره نو وځي مره و اول وقت العصر پارا به شي په دې ټیم شي مس کو ا مزګار مس په دې ټیم کو چې سیر د هر شي کنه یو ګینه شي ځکه دې څنګه د مزګار به شم ډېر ټیم وي کنه یره دوه غنټې دوه نیمه غنټې کنه په دغه وخت درې غنټې ټیمه پوت شي ا مزګار به زو د مشوم مزه په وشه دا یو ځکه چې دې کړه په مسلاوال شو کنه چې سیر هاتي کړم یو مثل تورا سره بس مزګار وشي په والو شو کو حرمای شي په په دې ټیم شو کنه ودا کې میمشت کنه مذهب سره نه د موافق کنه مشوي چې دا خو یا مشوین ټیم باقی ده و دې په دې ټیم مزګار مې سکانه تا کو او د حج مې سره د ټول اخناب کنه په شل مدینه پښه کو او سنن خدا منځ ته صحیح کړی مې ولکنه او سری طریقه باندې ځکه چې مزګار ټیم دا د مزای مشین چې دا د مزګار مې تاسو کنه غالبونه فتوا په دې ورکو کنه چې په داغه د حج په سيزن شي کنه دا مرکه خلق او سیک ته په کریشه مدینه نه کوچې دا مش په کریشه کې او به کنه به امام یې کې کنه بیا اریپ مذهب باندې میرا په سلور شي کنه ا د خنا بلای په مذهب په سلور شي کنه په دار مزګار مې باب شي کنه که ټیم دې دې میرا ټیم یې نه مکه مزګار ولا او د مې د صاحبای دا مذهب د چې دا د مزګار ټیم دا امام صاحب نه یو روایت ته بلکې کنه رجوع صاحب ته امام صاحب نه چې مزګار ټیم کنه دا چې سیر د هر شي کنه مثل کنه به دا مدګار ټیم دا وی چې دا رجوع ثابت امام صاحب له و اول وقت العصر اذا خرج وقت ظهر الكولين اول وقت مزګار اکلا دا اذا خرج وقت ظهر چې کله د مشفشین وخت اوزي مشفشین چې کادو شي بس مزګار نه وشو کنه په میول شي کنه محمل وخت نشته دا وزي کنه بل ټیم شریکیږي یک اول دا ایوه اخر ده خو د مفشین وخت وتل پیش خو دوی کیسه وي امام صاحب چې وته وزي چې سیره مثلین ته ورسېږي او صاحبانو کې چې وته وزي چې سیره مثل ته ورسېږي چې الکولین په دواړه کولې باندې کنه هر یو به کنه په خپل ټیم باندې مزګار ټیم مشای کنه صاحبین په نوم باندې باندې مزګار اول وخت ته وی چې سیره د هر شي کنه یو مثل ته ورسېږي مزګار وخت راوښو چې کوم افق ته د اسمان ځکه چې کومه ته کې درال کې پاپ باندې تور ډیبه شي کنه بیا وته ورمسته کم شوم را وشو امی څه کنه لکه غریزه لکه دی کنه دولا غنر باندې بدل دی دولا غنر باندې بدل دی غونډیو دی چک چک کنه موزګار کنه دا غیر دی کنه په دې غریب باندې پټ شي روح ورمخ وی کنه په غریب پټ شي ورمسته نیوی نه کنه هو چې وته چنګ دي ته شی به ګرمسه تلیدل شي کنه دا یې نو دی با دا په غونډې باندې یا په غره باندې راپټه نو کنه چې په فوق باندې دی با شي کنه چې کی مو فوق تا او هغه دې ته تلور شي چې تاسو مونږ کې نه لري چې په باندې راپټه شي بدا وته مشوم ده علما دا دو کچی لا طرف نمی کنه شپار چه گشی لا طرف چه وطن کسی کنه بی بی دستیری لیکی لیدل شی کنه خو چې په دا دوکان شي که چې لا ته یا بیا تو تیر او لیکه چې ورمسه غړي بشوي نو کنه ان د شپار چې غړفلا چې سې پر هغه تیر لیکه تو سار ته نیو رسولې کنه بالکل سار سره چې کله موازی شي کنه ځکه چې مشاهدات او تجربات او کنه خلک تجربه کړی نو کنه سمندرې شا کنه ورمسه غړي بشي بالکل نو ورمسه غړي ویډي بشي چې دا ته لاس رسنه هغه تیره لیکر جوړه شي و یا دی باندې وی کنه و مسته وی نه کنه یعنی یې سی به ته ورته کړی و دا ته ځل کار جوړه وی کنه نه ا دې کا دا تیر لیکات چې هیڅ پار چې ګر شولا کنه دا چې سر سره موازی شي کنه احساس سره برابر شي کنه و ته بیا هغه دی بوي و دا یاله ما دوی چې کیم کو پدې کیم علاقه شي چې کیم چک چې غری نه دی پدې چې غری باندې چې ورمسه کې تپی نشي دل کنه دا بیا ورمسه غوته دی بوي او کله چې ګره په سار بده په کې مې لکه چې چک چک نه په سار بده و مسګه ته پرې درشو بیا ویلوړه دو کنه اته را په دې وډې په دې غره باندې پټه و مسګه یډي باندې دو پوت شو دا جوز ولا کنه دو تا کنه ور مسګه دی به پوسټي کا جوز دی مې په جوز باندې کنه رولې دلا شي کنه اته د بار نشه کنه هغه جوز په حق بنی مو دې کا کنه نه مشم شو کنه خو امیر لکنه دا غچک دا کنه بیا ویش په حق کې به دوه ته چې ورمسه ګډي به وي پوسته پابند ورمنې دې شي کنه دا به شوم ده و اول وقت المغرب اذا غربت الشمس اول مخته مشوم چې کنه ورمسه ګډي به شي و د شپه کنه سر سره موازي شي و اخر وقتها ما لم يغيب الشفق و اخر وقت هغه دا ما لم يغيب الشفق چې سپر شفق نیوي ورکه چې درې رکعته فرض په شکل شي کنه او سلام مړوي به مشم نه رکا زو ده دا ډېر تنگ لاندو شو کنه خالي فرض په شکل دی او یو کول دا چې سره د سنت دوه رکعته سنت په شکل شي لأن جبريل السلام أما في يومين في وقت واحد ځکه چې جبرامین امامت کړو په دوه ورځې په یو ټیم شي ټول وخت اول اخري وته وشاوي او د مشومې په دواړه ټیم شي په یو ټیم شي میو دا کړه کنه او ته ونه ورې دا اخري وې مړو چې دې اخر وخت نه ده دې مړ ټیم نشته چې په خیر شي کنه وال مين ته کې ولا نه کول اسلام امیر دې کنده حدیث مبارک ده اول وقت المغرب حين تغرب الشمس اول وقت مشوم چې کله ورمستګړي بشي و اخر وقت حين يهيب الشفق اخر وقت چې کله شفق ورشي کنه شفق ورشي وما رواه كان لتحرر الكراتيه هغه چې دنه کړ کړه دا او د پر د پاریس د کراهت نه چې د مين مقرون شي ځکه چې مشوم مزد کنه په مزپ سه مکروه وخت نسی نږدې ده چې ستري ارجواب شي غان بیا مکروه تحریمی ده ځکه به بیرودای ته کړو چې سکنه سترګه جدي بشي ستري لسی کنه یو یو ارجواب تیری چې غان شي کنه اشتباه تر جمله تحریر مکروه ده چې مکروه شي ځکه کنه په وال وخت ته کړو دا نه چې اخر وخت نشته نه د کراهت نه ځان بچ کولو شپک چاته ویل شي شپک ډیپ شي کنه ثم شفق هو البياض الذي في الافق بعد الحمرات شفق دا غس بين ورده هغه سپینو چې په کمیس مشه پاسې ترخینه ا چو د په طرف باندې سبب په طرف باندې اول سو پیدی وی سپینو لوي کنه دا غا چو د سپینو له چانه ده زه حتی چې دا د ورمسته کې شغل کنه ورو ده دا ورمسته درې می به چې کله شپه شي کنه په مزکه لون در لاندې می کنه به چې دا ورمس کنه مزکه په نیمه باندې وروړي هغه لایټ کنه رور وکړو کنه دا 14 خو صحیح خبره ده چې دا خپل یو قدرتي رول دی چې الله پکې پوجا کوي کنه دا ورمس کې لایټ رول نه کنه چې هغه په ارز کېږي کنه دا خپل یو قدرتي رول چې الله پکې دا پوجا کوي مراکل الفلاح وتحتوي د لیکل دي کنه بیا په دې کې سپینولي پسې که نه دغه سپینوله ډېرې شي لوړ شي که نه ډېرې شي ډېرې لوړ شي اوس بیا په دې پسې سرخي وي ورمسه نه کړه سرخي وي عادي که پسې هي پسې اوس بیا کړه طلوع د شمسي ورمسه په تر وخېږي بار تر تاول به وسګه وډي به ولوي که نه اول سرګه ډي به شي په دې بوري پسې چې سړی که وخت تېرېږي تېرېږي که نه بیا سرخي جوړه شي که نه پاتر به کمبل کو سرخی جوړ شي کنه او پاتر هی پسې چاور کېږي کنه بیا سپینوله جوړ شي سپینه لو جوړ شي بیا په پسې دره باندې بیا تر جوړ شي صاحبن وی کچ دا امام صاحب چا سپینوله دا چې سیرول نه باد ده وعندهما هو الحمرة هغه سیروله ده دا مخ سیروله ده دغه ته کنه شپک وتی او دا یو روایت امام حنیفه صاحب نه وهو قول دا قول د مشفی صاحب ده لکه سم چې اشفق الحمره تو شفق اسیر ولي ته وي و امام سوي چې کنه و اخر وقت مغرب اذا اسود لو فوقم اخر وقت مشوم هغه ده چې کله کنه رس متقي تیر شي و و ته تر کېږي چې د سپین ولا پسې ختم شي کنه و ته تک تر کېږي و ما رواه موقوفا ابن عمر احادیث کو چې امام شفیع نه کړه دا د نبی سم کول نه چې شفق کړو کنه دا په ابن عمر باندې موقوف ته دا اې کول ده مکوف ته په عبدالله ابن عمر صاحب باندې چې اشفق الحمرته ذکره مالک فی المتاح امام مالک په خپل متاح کې ته مشرک لیکي چې دا مکوف ته مرفوع روایت نه د نبی سم کول نه ده وفي اختلاف صحابته او په دې سبب کلام اختلاف ده کنه سبب کلامه څه کله سیر خوله وشي کنه څه کله سپیدی وشي کنه چې کی ما کبیر صاحب کلام نسی کبیر صاحب عمر فاروق صاحب کنه ایشاس دی کنه هغه ټول چې څومره ټیم د چود تر شو دا ورمسته کې وخت راځي کنه هغه یو نیمه ګټه او کپی زپ وو کنه د مر ټیم په دې طرف دا وی نه نه کنه مقرر ټیم نشته کله لاډ وی کله په دې باندې وی